بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د آدم علیه السلام وسلام په هکله باندې یعنې د آدم علیه الصلاة والسلام په هکله به معلومات تاسو ته انشاءالله په څو خپرونو کې وړاندې شي د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام بیان او قصه لومړنۍ قرآني قصه ده چې الله رب العزت په خپل کلام کې قرآن مجید کې هغه لومړنۍ قصه ده چې ذکر کړې ده او د آدم علیه السلام وسلام د بیان پیل هم د الله رب العزت او د ملائکو ترمنځ په خبرو اترو باندې پیل شوی الله رب العزت ملائکو ته خبر ورکړه چې زه غواړم په ځمکه کې د ځان لپاره یو خلیفه یو ځان ناستی چې آدم علیه السلام وسلام یا د هغه اولاده د هغه زه منځته راوړم او هغه پیدا کړه او آدم علیه السلام او د هغه اولاده زه په ځمکه باندې واکمن وګرځوم چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم فرښتو ورته عرض وکړه چې ای زموږ ربه آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځئ یعنې په ځمکه کې داسې یو څوک ته ټاکې چې د ځمکې نظم هغوی خرابوي او په ځمکه کې به وینې تویوي او ملایکو الله ته ویل چې زموږ پروردګاره ستا له حمد و ثنا او تسبیح لپاره موږ ډیر سپیڅلي مخلوق یو او ستا ستاینه هم موږ کوو الله رب العزت ملائکو ته په دې ځواب کې ویلي تاسو خو دا وایئ خو په هغه شي باندې چې زه پوهیږم تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ انی اعلمو ما لا تعلمون په څه باندې چې زه پوهیږم په هغه باندې تاسو څه نه پوهیږئ امام قرطبي رحمه الله تعالی علیه په خپل تفسیر کې د دې آیت د تفسیر په ترڅ کې لیکلي دي هغه داسې لیکلي موږ ټول مسلمانان په دې باندې معتقد یو او په دې باندې پوهیږو چې ملائکې او پرښتې له هغه څه نه په نور څه نه پوهیږي کوم چې الله رب العزت هغوی ته ښودلي دي یعنی کوم څیز چې الله ملائکو ته ښودلی په هغه پوهیږي د هغه نه ما سوا او غیر ملائکې په بل شي باندې نه او همدارنګه ملائکې په خبرو او کړنو کې د الله رب العزت نه مخکېوالی هم نه نیسي ځکه د الله دا قول د ملائک په ستاینه کې راغلی لا یسبقونه بالقول په سوره تنبویم آیت کې د الله نه مخکېوالی ملائکې په هیڅ کړلو او وړلو او خبرو کې نه کوي نو چې کله الله رب العزت د ملائکو ستاینه کړې نو بیا پوښتنه دلته منځته راځي چې ملائکو ولې دا خبره الله ته وکړه او ورته یې چې زموږ پروردګاره آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځوې چې هغه به په ځمکه کې فساد وکړي د ځمکې نظم به خراب کړي او ناحقه وینې به په ځمکه کې توی کړي نو دا خبره ملایکو ولې الله ته وکړه د دې پوښتنې په ځواب کې زموږ مفسرینو بېلابېل تفسیرونه وړاندې کړي دي امام قرطبي رحمه الله ویلی دي چې ملائکو الله رب العزت ته دا خبره ځکه وکړه ځکه چې ملائکو فساد او وینه تویونه د جنیاتو په وسیله باندې لیدلې وه د آدم علیه السلام وسلام د پیدایش نه مخکې په ځمکه باندې جنیاتو پادشاهي وه جنیات پې مثبت و خو وروسته الله رب العزت د ملائکو یو لښکر د جنیاتو په لور باندې راواستولو نو دغه ملائکو دا جنیات ځینې قتل کړل او ځینې نورې سینونو او سمندرونو ته ګذار کړل او تیت په تره کې کړل نو پس په دې بنسټ باندې د ملائکو دا قول چې اتجعلو فیها دا د پوهاوي له مخې صورت نیولی دی چې آیا ته هغه څوک خلیفه په ځمکه کې ګرځوې چې هغه به په ځمکه کې وینې تویوي او په ځمکې به فساد کوي ځکه ملائکو دا وینه تویول او فساد د جنیاتو په واسطه ځمکه کې لیدلی و نو الله ته ویلې که ته نور مخلوق هم پیدا کړي هغه به هم وینه تویه کړي او په ځمکې کې به فساد وکړي او د ځمکې نظام به خراب کړي همدارنګه زموږ ځینې نورو مفسرینو د دې پوښتنې په هکله بل ځواب هم ویلی دی هغه ځواب دا دی چې ملائکې او فرښتې د انسان د وجود د جوړښت په وخت کې په دې باندې پوه شوې وي چې دا انسان به د نامحدود واک او ارادې خاوند وي یعنی الله به انسان ته نامحدود واک ورکوي خو له بلې خوا به د هغه پوه او علم ډیر لنډ وي علم به ډیر محدود وي او د خپل د کار په حکمت او مصلحت باندې به اصلا پوهاوی نه لري ملایکې په دې باندې پوه او ملایکې په دې باندې هم پوه کله چې د خیر او شر په دوه لارو باندې ودرېږي انسان نو خامخا د هغه نفسانی غرائز همغه په هغه لور باندې خوځوي چې هغه د شر لار ده نو د خپل د دې نامحدود واک او اختیار نه په استفادې سره دا به فساد ته مخه کوي او د دې پایله به له فساد او د تباهی نه بل څه نه وي نو د دې وجې نه ملائکو الله رب العزت ته وفرمیل چې آیا ته هغه څوک خلیفه ګرځې په ځمکه کې چې هغه فساد کوي او په ځمکه کې وینې تویوي لکن الله رب العزت ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې په هغه باندې نه پوهیږئ د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام وسلام تر مخه مخلوقاتو په هکله تقریبا زیاتر علماو خبرې کړې دي چې آیا د آدم علیه السلام وسلام نه مخکې نور مخلوقات ول که نه ول علامه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې او په خپل کتاب قصص الانبیا کې لیکلی دي چې یو روایت د حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نه نقل کوي چې د آدم علیه السلام وسلام نه مخکې د ځمکې پر مخ جنیات استوګن ول چې د فساد او د وینې تویولو په وجه الله رب العزت د دوی په لورې د ملائکو یو لښکر راولیږه او دا جنیات یې تیت په ترک او همدارنګه تباه او برباد کړل نو ملائکو ځکه دا پوښتنه د الله رب العزت نه کوله د آدم علیه السلام وسلام قصه کې ډیر درسونه او عبرتونه هم شته ځینې مفسرینو لیکلي دي دا خبره چې ملائکو الله رب العزت ته کړې وه چې آیا ته هغه څوک په ځمکه کې خلیفه ګرځوي چې هغه به فساد کوي او ناحقه باندې به وینې تویوي نو په دې خبره کې د ملائکو ستر درس او عبرت دا دی چې د ټولو ګناهونو نه سخته ګناه په ځمکه کې فساد خپرول او وینه تویول دي خو له بده مرغه چې دې ته لا تر اوسه پورې موږ نه یو متوجه شوي دویم عبرت په درس او عبرت په دې کې دا دی چې په دنیا کې الله رب العزت بني آدم د خپل خلافت د منصب لپاره غوړه کړی دی د خلافت د مقام دنده او مسئولیت یوازې دومره نه ده چې یوازې الله بندگی دې وکړی شي څرنګه چې ملائکو الله ته د عرض کړی و چې موږ د ستا د حمد او ثنا او تسبیح سره ډیر ښه مناسب او لایق یو بلکې د خلیفه دنده دا ده چې د بندگی سربیره د هغه د لیږل شوي هدایت سره سم عمل وکړي یعنی په کم منشور او په کم اساس باندې چې الله رب العزت هغه هلته خلیفه ګرځوي هغه د خپل جانشین ګرځوي نو باید چې د هغه مطابق باندې دا په دنیا کې عمل وکړي او دریم دا چې په ذکر شوي آیت کې الله رب العزت دا آیت د انسان په تکریم او په عزت باندې ذکر کړی چې د انسان په تکریم او په عزت باندې دا آیت دلالت کوي ځکه چې الله دا انسان په ځمکه کې د خپل خلیفه ګرځولی تر څو د هغه اوامر د خلکو په منځ کې تبلیغ او تنقید کړي ځینې نور دي هم چې هغه زموږ مفسرینو بیان کړي دي دویمه خبره د آدم علیه السلام د پیدایښت پړاوونه چې د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت پړاوونه څو دي او څرنګه آدم علیه السلام وسلام رب العزت پیدا کړ د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده او د دې ذکر الله رب العزت په صورت سوات په یو, یو او یایم آیت کې کړی وایز قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین کله چې ستا رب فرشتو او ملائکو ته ویل چې زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم یعنی آدم علیه السلام وسلام به زه د خټې نه پیدا کوم نو د آدم علیه السلام وسلام د پیدایش لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده کله چې الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت اراده وکړه ملائکو ته امر وکړه چې د ځمکې نه یو اندازه بېلابېله خاوره د بېلابېلو رنګونو په درلودلو سره راټوله کړي الله دا خبره ملائکو ته وکړه ملائکو هم د الله رب العزت د امر په مطابق خاوره ټوله کړه د بیلو بیلو ځایونو نه او هغه خاوره چې هغه مختلفو رنګونو والا وه نو په دغې راټولې شوې خاورې باندې الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د جوړښت بنسټ کیښود او د آدم علیه السلام وسلام اولاد هم د خاورې د رنګونو په توپیر منځته راغلي لکه رسول الله په حدیث کې ویلي چې دا حدیث په ترمزي کې هم دی څوک تور څوک سپین څوک زیړ څوک سور لکه څنګه چې د الله رب العزت دا قول هم په دې باندې دلالت کوي ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم تنتشرون د الله د قدرت د نښو نه دا هم ده چې تاسې له خاورې نه پیدا کړي یاستئ بیا تاسې ناڅاپه ژوندي انسانان شوئ او په ځمکه باندې تیت په ترک شوئ منتشر شوئ نو د آدم علیه السلام وسلام د پیدایښت لومړنۍ ماده او اصل هغه خاوره ده د آدم علیه السلام وسلام د خلقت دویم پړاو هغه سریښناکه خټه ده هغه خټه ده چې هغه سریښ والا د چسب والا لکه څنګه چې الله رب العزت په صورت صافات په یولسم آیت کې فرمایی انا خلقناهم من تین لازب بېشکه دوی خو موږ پیدا کړي له سریښناکې خټې نه یعنې هغه خټه چې هغه چسب والا او سریښناکه خټه ده وروسته آدم علیه السلام وسلام د اوږدې مودې لپاره څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو یعنې د آدم علیه السلام وسلام بنسټ او اساس او د هغه اصل د سریښناکې خټې نه جوړ شه خو آدم علیه السلام وسلام څلوېښت کاله د خټې په څیر پاتې شو موږ پیدا که انسان له کودړي غوندې د داسې کودړي غوندې چې هغه ګړندګېدونکی و او هغه خټه هم کومه خټه وه ورسته شوې خټه وه چې څلوېښت کاله هغه پرته وه او په بل ځای کې الله رب العزت په صورت حجر په شپږویشم آیت کې فرمایي خو د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایښت د واده کولو او د تناسل له لارې صورت نیسي او د هغه پیدایښت د یو لړ پړاوونو څخه تیریږي یعنې د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایښت هم د یو لړ پړاوونو څخه تیریږي چې د آدم علیه السلام د خلقت سره په بشپړ ډول باندې هغه توپیر لري هغه د آدم علیه السلام وسلام د اولادې پیدایشي یو لړ پړاوونو څخه تیریږي هغه پړاوونه دا دي چې الله رب العزت په صورت حج په پنځم آیت کې فرمایي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة چې الله رب العزت وروسته هم فرمایلی ای خلقو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب کې تاسې څه شک لرئ یعنې په دې کې شک لرئ چې موږ به وروسته د مرګ نه ژوندي نه شو نو تاسې دې ته څرګند وئ چې موږ تاسې اول له خاورې نه پیدا کړي یاستئ بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له یو ټوټې نه نو د آدم علیه السلام د اولادې پیدایښت چې دی هغه هم د یو لړ پړاوونو نه تیریږي چې اول نطفه د نطفې نه وروسته وینه د وینې نه وروسته بیا غوښه چې بیا غوښه مخلقه او غیر مخلقه چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړې ده آدم علیه السلام وسلام جوړ شو اوس د پرښتو سجده د شیطان سرغړونه کله چې الله رب العزت په آدم علیه السلام وسلام کې روح پو کړه نو په دې وخت کې الله رب العزت ملائکې په دې باندې ماموره کړې چې آدم علیه السلام وسلام ته د درناوي او د تکریم سجده وکړي نه د عبادت او نه د لمانځنې سجده بلکې الله رب العزت ملائکو ته دا ویلي چې تاسې د تکریم او د تعظیم سجده آدم علیه السلام وسلام ته وکړئ او الله رب العزت هیچ چا ته دا نه وایي چې غیر د رب العزت نه د بل چا عبادت دې وکړي ځکه ملایکو ته الله رب العزت مخکې له مخکې په دې باندې امر په دې امر باندې امر کړی و چې وایس قال ربک للملائکة انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین په صورت حجر اتویشتم و نهویشتم آیت دی مخکې په دې باندې ملایکې پوه کړې وې او دې باندې امر کړی و چې کله ما آدم جوړ که او په هغه کې مې روح واچوه نو تاسې هغه دپاره سجده وکړئ په درې اویایم او څلور اویایم آیت کې فرمایلی ملائکو ټولو الله ته سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه ابلیس تکبر وکړه او دا ابلیس د الله په علم کې د کافرانو د جملې نه و سربیره پر دې دا ادعا یې وکړه چې زه د آدم علیه السلام په نسبت باندې ډیر غوره او لوړ یم زما مرتبه د آدم نه اوچته ده او شیطان دا ویلي ځکه تا زه له اور نه پیدا کړی یم او آدم دې د خټې نه پیدا کړی دی نو شیطان د خپل غوروالی په آدم باندې ثابت کړ کله چې شیطان د خپل د تکبر او د حق د نه منلو او د آدم علیه السلام ته د سجدې نه کولو په وجه په ډیر خوار حالت کې د جنت نه وشړلی شو چې کله شیطان سجده ونه کړه د کبر او د غرور د وجې نه آده علیه السلام وسلام یې سپک وګڼه نو الله رب العزت شیطان د جنت نه وشړ ویست نو په دې وخت کې شیطان د الله نه غوښتنه وکړه چې د قیامت تر ورځې پورې یا الله ما ته مهلت راکړه ما ته وخت راکړه الله رب العزت د هغه حکمت په خاطر چې الله هوډ یې کړی دی او د هغه غوښتنه یعنې د شیطان غوښتنه یې ومنله ابلیس د خپلې غوښتنې په ترڅ کې وویل چې قرآن شریف انځور یې داسې وړاندې کوي یعنې د ابلیس د وینا انځور قرآن کریم داسې وړاندې کوي موږ ته چې صورت سواد و او یایم آیت نه واخله تر پنځه اتیایم آیته پورې قال فخرج منها فانك رجیم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين تا کبر وکړه تا غرور وکړه او پر تا باندې د قیامت ورځ خو د الله لعنت دی شیطان ورته وویل چې ای زما ربه ای زما ربه کله چې دا خبره ده نو ما ته د یو وخت دپاره ته مهلت راکړه تر هغه وخته پورې چې ته دوی بیا راڅپاڅوې بیا یې راژوندي کوې یعنې قیامت ورځې پورې ما ته مهلت راکړه الله ورته ویلې فانک من المنظرین تا ته رد درکړی شوی دی او د هغې مهلت نیټه هم معلومه ده بیا شیطان ورته ویې چې ستا پر عزت به زه قسم خورم چې دا ستا بندګان به ټول زه بېلارې کوم تن ورځ چې موږ او تاسې وینو پرته د هغه بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي یعنې ستا خاص بندګان دي الله ورته وفرمه نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغه کسانو نه چې هغوی د ستا تابعداري کوي هغو نه به زه ډک شیطان خو دا ورته ویلې چې الله ته ماته مولا راکه الله ورته ویلې چې زه تا ته مهلت درکوم ته هغه معلومې نیټې پورې چې هغه د قیامت ورځ ده نو شیطان ورته ویلې چې الله کله دې ماته مهلت راکه زه قسم خورم ستا په عزت باندې چې دوی به زه ډېر سخت بېلارې کړم په فساد په منکرات او په فجایو کې به یې ګرفتاره کړم الله ورته ویلې هغه هیڅ کله زه نشم بې لارې کولی نو قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د اوامرو او د رسول الله د لارښوونو مطابق ژوند تیر کړو او د خپل کړنې او د خپل اعمال د الله د کلام په رڼا کې او د رسول الله د کلام په رڼا کې مخته بوځو تر څو د شیطان د دوکې او د فریب لاندې رانه شو چې الله زموږ نه جهنم ډک نه کړي قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه انشاءالله په بلې خپرونه کې چې هغه نومونه الله آدم علیه السلام ته ورښودلي او د بیبي حوا په پیدایش او همدارنګه چې شیطان بیا آدم علیه السلام او بیبي حوا ته دوکه ورکړې په دې هکله به په بلې خپرونه کې زه تاسو سره وغږیږم نو قدرمن اوریدونکو دا وه نننۍ خپرونه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم